د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند اته دېرشمه فته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته محترم ورونو په تیر او دیرشمه پته کې موږ د منافق عبد الله ابن ابي ابن سلول د مرګ حالات بیانول چې دی مړ شو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جنازې لمونځ پر ادا کاوه خو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د دغه لمانځه د ادا کولو مخالف وو تر داسې اندازې چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم یې راکش کړي چې لمونځ مه پر کوه خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه مخالفت سره سره لمونځ پر آدا کړ چې شاید الله جل جلاله یې وبخښي. دا د رئیس المنافقین عبد الله ابن ابی سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رحمت او مهرباني و دا هغه منافق دی چې پر قسم قسم آزارو سربېره یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ناموس کې هم خبرې کړې وې خو بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه رحمت او مهرباني پر اساس چې الله جل جلاله په د علیه الصلاۃ والسلام کې ایښی و او د علیه الصلاۃ والسلام یې په غوړه کړی وو پر دغه منافق د جنازې لمونځ آدا کړ او عبدالله ابن ابی ښخ کړ سو. د ده تر ښخېدو وروسته د الله جل جلاله د طرفه آیاتونه نازل سوه چي په هغو کي د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د رأی او نظر تائید موجود وو. الله جل جلاله د سورة التوبه په څلور اتیا نمبر آیات کې فرمایي ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون او د جنازې لمونځ پر هیڅ یوه د دغه منافقانو چې مړ شي مه کوه او هیڅ کله د ده پر قبر د دعا او استغفار د پاره یا د ښخولو د اهتمام د پاره مه درېږه بېشکه چې دغه منافقان پر الله جل جلاله کافران شوي دي. دا ټوله کارونه پېښ شوه، زه په تعجب کې نه شوم، زما ډېر تعجب و دغه ځای ته و چې ما څونه جرأت وکړ چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم دې راکش کړم چې لمونځ مه پر کوه، زه څنګه دونه دلاوره او د جرأت خاوند شوم چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم راکشوم؟ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مقابل کې دغه جرأت ماته ډیر عجب ښکاره کېدی خو لکه خو لکه چې د الله جل جلاله اراده و چې داسې وسی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لور ام کلثوم رضی الله تعالی عنها وفات وروڼو دا خو تاسو ته معلومه ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څلور لونی درلودې چې اوله او تر ټولو مشره لور یې زینب رضی الله تعالی عنها و چې د ابو العاص رضی الله تعالی عنه په نکاح کې و او قصه مخکې درته بیان شوې ده او دوهمه لور یې چې رقیه رضی الله تعالی عنها نومېده او د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ښځه وه، په هغه ورځ وفات او ښخه شوه چې مسلمانان د بدر د غزا څخه راغله او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپله درېیمه لور چې ام کلثوم رضی الله تعالی عنها نومېده د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په نکاح کړه. چې په همدغه سبب عثمان رضی الله تعالی عنه ته ذی النورین ویل کیږي یعنی د دوو نورو خاوند چې هغه دوه نوره یا روښنایي د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم دوی لونی وي چې د رضی الله تعالی عنها په نکاح کړی دي او په ټول تاریخ کې داسې نه ده پیښه شوې چې یو چا دی د یو نبی دوی لونی په نکاح کړی وي یوازې عثمان رضی الله تعالی عنه دی چې دغه شرف یې په برخه شوی دی او بیا دغه د هجرت په نهم کال د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم لور ام کلثوم رضی الله تعالی عنها چې د حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه شزوه وفات شو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دې په وفات ډیر غمجن شو او دا رضی الله تعالی عنها په مدینه منوره کې ښخ شوه اوس چې ام کلثوم رضی الله تعالی عنها وفات شوه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل کمی درېیمه لور درلودلای هغه به مې هم ستا په نکاح کړی وای او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څلرمه لور چې حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها و د حضرت علی رضی الله تعالی عنه په نکاح کې و ورونو د هجرت نه هم کال پای ته ورسېدی او د حج موسم راغلی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا اراده درلوده چې حج وکړي خو بیا یې وفرمایل، وحج ته مشرکان هم را حاضریږي او په لڅ بدن طواف کوي، نو دا زما نه ده خوښه چې په دغسې حالت کې حج وکړم، نو یې د دغه کال د حج لپاره ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ولېږی چې د حج آمر هم دی رضی الله تعالی عنه وو، امام بخاري د ابو هريره رضي الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وهغه حج ته ولېږي چې تر حجۃ الوداع د مخه وو او دی رضی الله تعالی عنه یې دغه حج امیر مقرر کړ او ویل په خلقو کې به دا اعلان هم وکړي چې پس له سږ کال څخه دي بیا مشرکان حج ته ناراضي او پر بیت الله به هم څوک لڅ طواف نه کوي، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د نورو مسلمانانو په ملګرتیا حج ته رهي شو، په دغه کال د مسلمان حاجیانو شمېر ډېر زیات نه و، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د حج په نیت و مکې مکرمې ته رهي دی. چې دلته په مدینه منوره کې پر رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د سوره التوبه ځینې آیاتونه نازل سوه چې په حج پورې تعلق درلودي او دغه نزول یو څه په تلوار وو ځکه ځینې عمده او رئیسي احکام پکښې موجود وو چې د هغو بیانول او تبلیغول په حج کې مطلوب او ضروري وو وروڼو دا خو تاسو ته معلومه ده چې د قرآن مجید د هر سورت په شروع کې بسم الله سته خو یوازنۍ سورت چې په سر او شروع کې یې بسم الله نه ده نازله سوې هغه دغه سورت التوبه دی او د دې د پاره چې د دغه سورت په شروع کې ولی بسم الله نسته علما کرام ډیر سببونه بیانوي ځینې علماء کرام وایي چې د دغه احکامو د رسولو د تلوار په سبب د دغه سورت په شروع کې بسم الله نه ده نازله شوې او ځینې علما وایي چې په دغه صورت کې د بسم الله د نه وجود سبب دا دی چې په دې صورت کې پر کفارو شدت دی د کفارو څخه جلاوالی او لريوالی دی څرنګه چې په بسم الله کې رحمت او مهرباني ده بسم الله الرحمن الرحیم او په دې صورت کې د کفارو د پاره رحمت او امان نسته دلته داسې حالت او موقف دی چې په چې په هغه کې رحمت نشای نو ځکه په دغه صورت کې بسم الله نه راوړسوه په دغه صورت کې د بسم الله د نه وجود دپاره علماء کرامو نور سببونه هم بیان کړي دي چې د بحث د اوږدوالي په سبب د هغو تر بیانولو تیریږم. کوم وخت چې دغه آیاتونه نازل شوه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د دې آیاتو ابلاغ او بیانول باید داسې څوک وکړي چې زما د اهل څخه وي. نو یې حضرت علی رضی الله تعالی عنه امر کوي چې ولاړ سه او په حج کې دغه آیاتونه او د هغو احکام و خلقو ته ورسوه حضرت علی رضی الله تعالی عنه د مدینه منورې څخه د مکه مکرمه پر طرف رهیسو او د حج پر لار په حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پسې ورورسېدی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وویل امیر یې کمامور یعنی ته وروسته راپسی راغلی د حج امیر یی که بله وظیفه درکول سوی ده حضرت علی رضی الله تعالی عنه ویل یا مامور یم زما سره یو څه آیاتونه او احکام را سره دی هغه باید په حج کی تر خلقو پوری ورسوم نو هر وخت چې به خلق سره یو ځای سوه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه به حضرت علی رضی الله تعالی عنه امر کوي چې د هغه آیاتو تبلیغ وکړه تر خلکو یې ورسوه د عرفات په ورځ چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خطبه وویل بیا یې و حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته وویل قم یا علی وبلغ ولاړ سه یا علی او هغه آیاتونه تر خلقو پورې ورسوه حضرت علی رضی الله تعالی عنه ولاړ سو او هغه آیاتونه او احکام یې بیان کړه حضرت علی رضی الله تعالی عنه وایي خبر سوم چې دغه احکام تر ځینو خلقو پورې نه دي رسیدلي ځکه ځینې داسې خلق وه چې د عرفات خطبې ته نه وه حاضر شوي، نو به زه د خلقو په مابین کې ګرځېدم او هغه آیاتونه به مې په لوړ آواز ویل تر څو چې آواز مې ودرېدی. د محمد ابن کعب القرظي رضی الله تعالی عنه او نورو صحابه کرامو څخه روایت دی، چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د هجرت د نهم کال د حج امیر وټاکی او تر هغه وروسته یې علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه د سوره التوبه د دیرشو یا څلوېښتو آیاتو سره پسې ورولېږي چې و خلقو ته یې بیانول او رسول چې په هغه آیاتو کې مشرکانو ته څلور میاشتې وخت او مهلت وو چې په مځکه کې په اطمینان سره ګرځېدلای شي چې هغه څلور میاشتې د عرفات د ورځې څخه شروع کېدې او د ربیع الاخرې پر لسمه پای ته رسېدې نو علی رضی الله تعالی عنه دغه آیاتونه و خلقو ته د دوی په خیمو کې تلاوتول او ورسول دا او هغه مشرکانو ته چې د اسلام په مځکه کې اوسېده اعلان او خبرتیا ده چې کم عهدونه چې زموږ او ستاسې په مابین کې و هغه پای ته ورسېده یعنی مسلمانانو چې د کفارو سره کومه صلح درلوده دا د هغې صلح انتها او آخري ده ورونو کفار یا مشرکین پر دوه قسمه وه يو داسې کفار وه چې مسلمانانو د هغو سره د صلح عهد او وعده درلوده او يو بيا هغه کفار وه چې د دوی او مسلمانانو په مابين کې هيڅ قسم عهد او عقد نه وو موجود. هغه اوله ډله چې مسلمانانو د هغو سره د صلح عهد او عقد درلودی هغه هم پر دوه قسمه وه. اول قسم هغه کفار وه چه د مسلمانانو او د دوی تر مابین د صلح د پاره یو معین وخت ایښوول شوی وو. دوهم قسم هغه کفار وه چه د هغو سره صلح موجوده وه خو دغه صلح معین وخت نه درلودی. نو هغه کفار چه اصلا صلح نه وه ورسره موجوده او هغه کفار چې صلح ورسره موجوده وه خو وخت یې نه و تعین شوی د کفارو و دغه دوو ډلو ته څلور میاشتې وخت ورکول شو پس له دغه څلور میاشتې که د دوی څخه هر مشرک په جزیرة العرب کې پیدا او ونیول شو هغه وژل کیږي او هر هغه څوک چې د مسلمانانو سره تر معین وخت پورې عهد او اتفاق لري د هغو موده د عهد تر آخري وخته پورې ده په دې شرط چې دوی د هغه خپلې معاهدې څخه هیڅ مخالفت ونکړي. یعنی د طرفه څخه د الله جل جلاله او د طرفه څخه د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم بیزاری ده هغه کسانو ته چې مشرکان دي او تاسو عهد ورسره کړی دی فسیحوا فی الارض اربعه اشهر واعلمو انکم غیر معجز الله وان الله مخزی الکافرین نو ګرځئ تاسې په دغه مځکه کې څلور میاشتې او ای مشرکانو تاسې پوه شئ چې هیڅکله تاسې الله جل جلاله نسئ عاجز کولای او پوه شئ چې الله جل جلاله د کافرانو رسوا کوونکی دی وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فان تبتم فهو خير لكم وان توليتم فاعلموا انكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب اليم او خبرول او رول د الله او رسول الله د طرفه دې و ټولو خلقو ته د دغه لوی حج په ورځ چې الله او رسول الله د مشرکانو څخه بېزاره دی نو که تاسې د شرک څخه توبه وکړه دا ستاسې د پاره خیر دی او که مو د اسلام او توبې څخه مخ واړاوه نو پوه سئ چې تاسې الله جل جلاله نسئ عاجز کولای ان الله يحب المتقين مګر د مشرکانو څخه هغه کسان چې د هغو سره تاسو عهد کړی دی بیا هغو تاسو سره د دغه عهد په پوره کولو کې هیڅ مخالفت او کوتاهی نه ده کړې او د هیچا سره تاسو په مقابل کې کومک نه دی کړی یعنې پر خپلو ټولو وعدو ثابت او قایم ولاړ دي، نو د دغه مشرکانو سره دغه د دوی عهد تر هغه خپلې مودې پورې پوره کړئ، بېشکه چې الله متقیان خوښوي. فاذا انسلخ الاشهر الحرم، نو کوم وخت چې دغه حرامې میاشتې تېرې شوې، د دغه اشهر الحرم څخه رجب، ذوالقعده، ذوالحجه او محرم نه دي مقصد، بلکې د اشهر الحرم څخه مقصد دغه څلور میاشتې دي چې و کفارو ته وخت ورکول شو، نو کوم وخت چې دغه اشهر الحرم تېرې شوې، یا مسلمانان شئ یا د جزیرة العرب څخه ووځئ. الله جل جلاله و مسلمانانو ته فرمايي، کوم وخت چې دغه څلور میاشتې پای ته ورسېږي، بندیان یې کړئ، په قلاوو کې محاصره کړئ او دوی ته د څارلو او تېرېدلو په هر ځای کې کښېنئ او که بیا دوی د کفر څخه توبه وایسته، لمونځ یې د خپلو ټولو حقوقو سره ادا کړئ، زکات یې ورکړئ، نو د دوی لار ور ایله او خلاصه کړئ، بېشکه چې الله جل جلاله بخښونکی او ډېر مهربان دی. دغه مبارکو آیاتو د کفارو سره د ژوند کولو او معاملې مسائل شرح کړه او په نورو وروستنیو آیاتو کې د دغسې مسائلو پوره تفصیل شته، نو علي رغضی الله تعالی عنه د دغه آیاتو احکام او هغه نور احکام چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ورته ویلي وه اعلانول چې د هغې جملې څخه یې یو دغه اعلان هم کاوه لا يدخل الجنة الا نفس المؤمنه يعني و جنت ته بې له مسلمانه څخه بل څوک نه داخليږي جنت د مسلمانانو ځای دی او ويل به ولا يطوف بالبيت عريان او پر کعبه شريفه به لڅ انسان طواف نه کوي موږ مخکې درته ویلي و چې د بیت الله الحرام حج او عمره د هغو کارو څخه وه چې عربو ته د ابراهیم علیه السلام د دین څخه په میراث ورپاته شوي وه او دغه شی یې تر اوسه پورې ساتلی و مګر په حج او عمره کې یې هم د جاهلیت ډیر خیرن او باطل شیان ګډ کړي و تر داسې اندازې چې دغه حج او عمره په عوض د دې چې د توحید پر عقیده یو عبادت وي د شرک د اعمالو څخه یو عمل وو. ابن عائذ رحمه الله وايي، مشرکانو د مسلمانانو سره ګډ حج کاوه، مګر مشرکانو به په تلبیه کې هغه د شرک جملې او کلمې په لوړ اواز سره د دې دپاره ویلې چې مسلمانان په خپله تلبیه کې غلط کړي. او د دوی څخه به ځینو کسانو لڅ طواف کاوه چې دغه کار یې د بیت الله تعظیم باله او ویل به یې زه پر کعبه شریفه داسې طواف کوم لکه مور چې زیږولی یم زما پر بدن د دنیا د شیانو څخه هیڅ داسې شی نشته چې ظلم دې په ګډ وي نو یوازې په مکه مکرمه کې نه بلکې په ټولو عربو کې د عورت لڅوالی عادي او معمولي کار وو حتی طواف یې هم لڅ کاوه، نو دغه لڅ طواف د هجرت په نهم کال کې منع شو او بل امر دا وو چې مشرکان به تر سږ کال وروسته و حج کولو ته نه راځي، په راتلونکو کلو کې به بې له مسلمانانو بل څوک په حج کې نه وي موجود، نو دغه د هجرت د نهم کال حج هغه آخري حج وو چې مشرکان ورته راغلي وه. او په راتلونکي کال کې چې د هجرت لسم کال وو رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم په خپله حج وکړ چې په هغه حج کې هیڅ مشرک او کافر نه وو موجود اوس نو د مسلمانانو ګوښه کیدل او جلا کیدل یوازې د منافقانو څخه نه وه بلکې د کفارو او مشرکانو څخه هم جلا او مستقل سوه دغه د هجرت نهم کال وو چې د تبوک غزا پکښې وه او دغه یې هم د حج حالات وه. ورونو هغه ډلې چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته د خپل قبیلو د طرفه د اسلام راوړلو د پاره راغلي دي او د سیرت په کتابو کې ذکر شوی دي تر او یا ډلو زیات دي نو زه نسم کولای چې د هغو ټولو ډلو حالات درته را نقل کم او د هغو ټولو په بیانولو کې کومه خاصه فایده هم نشته، نو زه به فقط د هغه ډلو حالات په اجمالي ډول سره درته بیان کړم چې هغه تاریخي اهمیت لري یا د هغو ډلو په ملاقات کې کوم عبرت موجود وي. خو ویونکي او اورېدونکي ته دې دا ور معلومه وي چې په صورت عموم د ډېرو قبیلو ډلې د مکې مکرمې تر فتحې وروسته راغلي دي، خو هلته ځینې داسې قبیلې هم شته چې ډلې یې د مکې مکرمې تر فتحې د مخه راغلي دي. خیر، اوس به د ډلو په په تفصیلي بیان سره شروع وکړم. یوه د هغه مهمو ډلو څخه چې مدینې منورې ته د مسلمانې د مسلمانېدو د پاره راغلي دي د بنو تمیم ډله ده. بنو تمیم د عربي قبایلو څخه یوه لو او قوي قبیله وه. د دغه قبیلې ډله د عطارد ابن حاجب، اقرع ابن حابس، زبرقان ابن بدر او داسې نورو نفرو په مشرۍ ومدینې منورې ته د ماپښین په وخت کې راورسېده او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وکور ته ورغله نارې وهي یا محمد اخرج لنا یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم موږ ته راووځه صحرایي عرب دي د کور مخ ته ولاړ دي نارې وهي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په تعجب کې شو چې څه پېښه ده ټکان د غرمه او د عربستان شدیده ګرمي ده په دغه وخت کې خلق په کورو کې آرام او راحت کوي دوی ولاړ دي ناره وهي رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د کور څخه راووتی ویل څه پیښه ده څه وایاست د چی شي د پاره راغلی یاست دوی ویل غواړو چې ممادحه در سره وکړو ممادحه یعنی مدح او تعریف په هغه وخت کی د عربو دا عادت وو چی دوې قبیلې به سره مخامخ سوې یا به سره کښېنستې نو به هری قبیلې د خپل ځان اوصاف بیانول هری قبیلې چی به ډېر اوصاف درلوده هغه به تر هغه بلی لوړه او د احترام خاوند وه او د دغه اوصافو د بیانولو د پاره یې خاص خلق درلوده هغه څوک چې په خبرو به خپل اوصاف بیانول هغه ته خطیب ویل کېده او هغه څوک چې په شعر به د خپل قبیله اوصاف بیانول هغه د دغه قبیله شاعر وو نو هرې قبیله به د ځان د پاره خطیب او شاعر هم درلودي اوس دغه د بنو تمیم د قبیلې مشران د خپل خطیب او شاعر سره راغلي دي، غواړي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره داسې بیان وکړي چې تاسې د فخر شیان ډېر لرئ که موږ؟ نو ویل غواړو چې ممادحه درسره وکړو چې تاسې مسلمانان د فخر شیان ډېر لرئ که موږ؟ مګر دوی په سره غرمه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د دغه موضوع د پاره راغلي دي. اصلا په جاهلیت کې د عربو ژوند دغسې د اخلاقو څخه لرې و، نۀ اخلاق پېژندل او نۀ مراعتول دغه د دوی ژوند و، نو دغه خلق د هغه خپل ژوند سره موافق پر دغه طريقه راغله، رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم چې کريم او حليم و، هيڅ يې نۀ ورته وويل، د دوی پر طبيعت ورسره ولاړی او ويل ښه دی. په مسجد کې نور مسلمانان هم سره راټول شوه، بنو تمیم چې خپل خطیب او شاعر ورسره دی کښینستل، رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم هم د خپل طرف خطیب او شاعر راوغوښتل، د بنو تمیم خطیب عطارد ابن حاجب ولاړ شو او په بیان یې شروع وکړه، خو ټوله بیان یې د بنو تمیم په مدح او صفت کې و، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل یا ثابت ابن قیس ولارس ثابت ابن قیس رضی الله تعالی عنہ د مسلمانانو خطیب وو ثابت ابن قیس رضی الله تعالی عنہ ولارسو او په خبرو شروع وکړه د اسلام او الهي دعوت خبرې وکړه او بیا یې وویل کم فخر به تر دې لوی او لوړ وي چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په مشکلي بل فخر به چی شي او چیرې وي زموږ مسلمانانو څخه چې هر څوک مړ شي و جنت ته ځي کم فخر به د اسلام تر فخر لوړ وي موږ پر یوه الله ایمان لرو هو تاسو په خپل قوم او نسب فخر کوي مګر زموږ مګر زموږ فخر په آخرت دی زموږ فخر په جنت دی زموږ فخر پر رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم دی د بنو تمیم مشرانو وویل، ستاسې خطیب زموږ تر خطیب ښه او بهتر دی. بیا د بنو تمیم شاعر زبرقان ولاړ شو. داسې شعرونه او بیتونه یې وویل چې ټوله د بنو تمیم په مدح او صفت کې وه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه ته وویل، قم یا حسان! حسان رضی الله تعالی عنه خو پیژني د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حضور او د مسلمانانو لوی شاعر حسان رضی الله تعالی عنه ولاړ سو او هغه د زبرقان پر وزن او قافیه یې اشعار وویل فورا په هغه مجلس کې پر هغه وزن بیتونه او اشعار یې هم ټوله د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم مهاجرینو او انصارو په مدح او صفت کې و د جنت او آخرت بیان پکښې وو. د بنو تمیم ډلې بیا وویل، ستاسې شاعر زموږ تر شاعر ښه او بهتر دی او دغه ډله و اسلام ته داخل شوه. رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم هم هدیې او تحفې ورکړې. وروڼو په سورة الحجرات کې دغه مبارک آیاتونه د دغه ډلې د اخلاقو په باره کې نازل شوي دي چې په هغه کې و ټولو مسلمانانو ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د ګزارې او معاملې لارښوونه ده الله جل جلاله فرمایي یا ایها الذین آمنو لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم یعنی ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دی خپل مفکورې او نظریې د الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د اوامر تر صادرېدو د مخه موړاندې کوي بلکه د هغو د اوامرو انتظار باسي او د الله جل جلاله څخه وبېرېږي، بېشکه چې الله جل جلاله ښه اورېدونکی او په هر څه خبر دی. د دې آیات شریف څخه مقصد دا دی چې په هره موضوع او هره معامله کې باید د الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اطاعت وشي، انساني فکر، رایه او قانون کم او ناقص دی. يعنې اې هغه کسانو چې ايمان مو راوړی دی خپل آوازونه د نبي صلی الله علیه و آله وسلم تر آواز مه لوړوئ او په لوړ آواز خبرې مه ورته کوئ لکه ځينې ستاسې چې د ځينو نورو سره په لوړ آواز خبرې کوي دا بېره سته چې ستاسې ښه عملونه به ضائع شي او تاسې به نه ياست په خبر په کښته آواز سره خبرې کوي دا هغه کسان دي چې الله جل جلاله د دوی زړونه د پرهیزګارۍ او د الله جل جلاله د بیرې د پاره آماده کړي دي یعنی خپل الهي توفیق د دوی سره ملګری کړی دی دغه کسانو لره مغفرت بخښنه او لوی ثواب دی ورونو په اسلام کې لوی شعائر څلور شیان دي قران مجید دا هغه آیاتونه وه چې د بنو تمیم د ډلې په باره کې نازل شوه او د ټوله امت د پاره درس او لارښوونه ده او بیا یو بله داسې ډله راغله چې د هغو د راتګ هیڅ امید نه و چې هغه د بني عامر ډله وه چې د دغه ډلې مشر عامر ابن طفیل او اربد ابن قیس و، وروڼو! که ستاسې هغه د بئر معونه فاجعه په یاد وي، کوم چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اویا نفره اصحاب کرام پکښې شهیدان او ووژل شوه، د هغه سبب د دغه عامر ابن طفیل غدر او خیانت و، و دغه مسلمانانو ته د دغه عامر ابن طفیل اکا چې په ملاعب الاسنه سره مشهور وو جوار او امان ورکړی وو خو دغه عامر ابن طفیل هغه جوار مات او په خیانت سره یې ټول مسلمانان شهیدان کړه اوس راغلی دی چې په ظاهره سره مسلمان سي دغه خائن عامر ابن طفیل او اربد ابن قیس نه غوښته چې مسلمانان سي مګر څرنګه چې د دوی شا و خوا قبیلې اسلام ته داخلې شوې وې نو د دوی قوم دوی مجبور کړ چې ولاړ شي او مسلمانان شي. نو د قوم د غوښتنې په سبب دغه دوه نفره د قوم د نورو مشرانو په ملګرتیا و مدینې منورې ته ولاړه مګر دغه دوه نفره چې د قوم عمده رئیسان او د دغه ډلې مشران و نو د قوم او خپل ملګرو په وکالت او نمایندګي دوی خبرې کولې خو په لار کې عامر ابن طفیل و اربد ابن قیس ته ویلي و چې یا اربد! زه والله اسلام نه غواړم. اربد ویل، والله زۀ هم نه غواړم. عامر ورته وویل، واوره! زه به محمد صلی الله علیه و آله وسلم په خبرو مشغوله کړم. کوم وخت چې دې ولیدی چې دی زما سره په خبرو مشغوله دی او تاته یې فکر نشته نو ته د تورې وارې پر وک دغه دوو نفرو په لار کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر وژلو اتفاق سره وکړ او دغه ډلې چې به راتلې نه خلع سلاح کېدې یعنې اسلحه نه ځینې اخیستل کېده ځکه هغه هم د قبیلو او قومو مشران و دا اجازه ورکول کېده چې د خپلې اسلحې سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره کښیني او ملاقات ورسره وکړي صحابه کرام به هم موجود او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر شاوخوا به حاضر وه نو دغه دوه نفر راغله او اوس یې امید دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به د دوی سره تنها سي او دوی به هغه خپل خائنانه نقشه عملی کړي خیر دغه ډله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره په مسجد کې کښینسته عامر ابن طفیل چې د قوم او ډلې رئیس دی په خبرو شروع وکړه او ویل، یا محمد صلی الله علیه وآله وسلم خالني یعنې زما سره یوازې سه زه غواړم چې په تنهایي کې خبرې درسره وکړم. رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وفرمایل، یا والله ترڅو چې تا پر الله جل جلاله ایمان نه وي راوړی او دا شاهدي ادا نه کې چې الله یو دی او هغه لره هیڅ شریک نشته در سره تنها بسم عامر بیا وویل یا محمد خالنی زما سره یوازې او تنها کښینه زه خبرې در سره کوم رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم بیا و فرمایل لا والله حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له دغه خائن عامر ابن طفیل په دې سبب خبرې اوږدوي چې اربد د تورې واری وکړي. مګر اربد چې توره ورڅخه ده حرکت نه کوي. که څه هم عامر ابن طفیل به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خبرو مشغوله کړي او په دغه وخت کې اربد د مسجد په بل طرف کې ناست دی کولای شي چې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د توري واري وکړي خو آرام ناست دی هیڅ حرکت نه کوي. عامر ابن طفیل په احمقانه او بې معنا خبرو شروع دی، وايي، یا محمد، صلی الله علیه وآله وسلم، په والله که زما پر رایه نه راسره ولاړې، زه به مدینه په په لښکر او آسانو ډکه کړم، یعنې ستا د جنګ دپاره به راشم. رسول الله، صلی الله علیه وآله وسلم، جواب نه ورکوي، په بخاري شريف کې حديث دی چې عامر ابن طفيل ورسول الله صلی الله عليه واله وسلم ته ورغلی او ورته ويل يې په درو شيانو کې وتاته اختيار درکوم هر يو چې د خوښ وي هغه عملي که یو دا چې د دشتو خلق یې ستا او د غرو خلق یې زما یعنې ښاري خلق یې ستا او دغه کوچي د قبیلو خلق یې زما. که دا نه وي نو مې د ځان خلیفه وګرځوه، یعنې تر تا وروسته به حکم زما وي. که دا هم نه وي نو درېیمه خبره دا ده چې د غطفان لښکرې به په په زرو ابلقو اسانو او زرو ابلقو مادیانو کې درباندې راولم، عامر دغه خبرې کوي او په دې انتظار دی چې ملګری یې د تورې واری وکړي مګر هغه آرام ناست دی عامر بیا وویل یا محمد خالنی رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم و فرمایل ترڅو چې تا پر یو الله چې شریک نه لري ایمان نه وی راوړي نه در سره تنها کېږم عامر ویل، والله زر اشقر او زر شقرا به درباندې راولم، یعنې زر ابلق اسان او زر ابلقې مادیانې به درباندې راولم، چې دا د عامر د لښکر د سپرو شمېر او عدد وو، یعنې داسې لښکر به ستا د جنګ دپاره راولم، چې ټول به پر ابلقو اسانو سپاره وي. عامر په دغه خبرو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بېروي او مشغول کوي، خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ده د خبرو جواب نه ورکوي. سړی بې عقل دی او دا د خبرو طریقه نه ده، نو ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ده د خبرو جواب نه ورکوي. آخر عامر ابن طفیل وویل، والله نه مسلمانېږم او د مسجده څخه ووتی، رهي شو. هغه نورو ملګرو یې ورته وویل، سړیه دا دې څه وکړه؟ ده ویل، زه نه مسلمانېږم. وروسته پلار کې عامر و اربد ته وایي، والله په ټولو عربو کې تر تا قوي، شجاع او دلاوره نه دی را معلوم، نو ولې دې نه واهه؟ ما به په خبرو مشغوله کړ او ته به ارام ناست وې. ایا وبېرېدې؟ بې همته شوې؟ اربد ویل، یا والله! مګر هر وخت چې به ما غوښته چې د تورې واری پر وکړم، ته به زما او د ده په مابین کې وې. عامر ویل، زه چیرې وم، ته چیرې؟ سړی زما څخه ډیر لیرې ناست و. اربد ویل، یا والله! هر وخت چې به ما غوښته چې وې وهم، ته به مې مخته راغلې. غواړې چې ته مې وهلی وای؟ عامر په تعجب کې شو. وروڼو! د هجرت په اولو وختو کې به رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د ځان دپاره محافظ، پیردار او ساتونکی دراوه چې اوس باډي ګارډ ورته ویل کیږي، مګر کوم وخت چې د الله جل جلاله دغه قول نازل شو چې فرمايي، والله یعصمک من الناس، یعنې الله جل جلاله دې د خلقو څخه ساتي، نو رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم هغه پیردار یا محافظ د ځانه څخه ایسته او لیرې کړ. د دغه آیات تر نزول وروسته یې د ځان د حفاظت لپاره څوک نه دراوه. نو دلته هم الله جل جلاله په خپل حفظ سره وساتی. د بنو عامر ډله چې رهیس وه، په لار کې یې د شپې د تېرولو لپاره د بنو سلول په قبیله کې واړول. بنو سلول یوه بدنامه قبیله وه چې په عربو کې په غدر او خیانت سره مشهوره وه، خو د دوی او بنو عامر په مابین کې تعلق او شناخت و، مګر نورو ټولو عربو پر بنو سلول بد ویل. اوس دغه د بنو عامر ډلې په بنو سلول کې واړول او په خپله عامر ابن طفیل د یوې ښځې په کور کې بیده شو. سهار چې راویښ شو، ستونی یې پړسېدلی و. چا ویل د طاعون مرض دی او څوک وایي سرطان و، خو اصلاً د الله جل جلاله اراده داسې وه چې په یوه شپه یې ټول ستونی وپړسېدی او عامر پوه شو چې مرم، نو یې یوه خبره وکړه چې هغه په عربو کې متل شوه، عامر ویل، اغدة کغدة البکر وموت فی بیت سلولیه، غده و پاړسوب او مرغړي ته ویل کېږي او بکر و کوچني اوښ یا جونګي ته ویل کېږي، دغه مرغړی په اوښانو کې یو مرض دی چې ستونی یې و پړسېږي او بیا مري. نو عامر ویل، دا څونه بدبختي او ذلت دی، په عوض د دې چې په جنګ کې وژل کېدلای، د اوښانو په مرض مرم او د یوې سلولۍ ښځې په کور کې مرم، عرب به بیا زما و کورنۍ ته پېغور ورکوي. متکبره او مغروره و. دغسې مرګ یې نه و خوښ. څو و داسې حال ته ورسېدی چې د ولاړې ولوېدی، خو بیا یې هم ویل، زما آس راولئ. آس راوستل شو، ویل پر آس مې سپور کړئ، بیا یې ویل زما اسلحه، توره او نیزه مې راکړئ، هغه یې هم ورکړه، آس یوې خوا او بلې خوا ته ګرځوي، اسلحه پورته او کښته کوي، څو د آسه راولوېدی، خلق ورغله، چې ویې کتئ، دی مړ و. دغه د غادر او خاین عامر ابن طفیل ملعون مرګ وو، په دغه ذلیل ډول د خپله کوره څخه لیرې مړ شو. قوم یې دی ښخ کړ او رهي شوه، څو و بني عامر ته ورسېده، هلته ټوله قبیله ورته راټوله شوه، پوښتنې ځینې کوي چې څه مو وکړه او کومې نتیجې ته ورسېدلاست، دوی د خپل سفر حالات ورته وویل، قوم پوښتنه ځني وکړه چي و چي شي تې دعوتولاست؟ اربد ابن قیس چي اوس د قوم مشر دی بې ادبي او بې حیايي وکړه. د الله جل جلاله په مقابل کي یې دلاوري وکړه او ویل، موږ یې و خپل اله ته دعوت کړو. که د محمد صلی الله علیه و علیه وسلم اله زما و مخ ته وای دغه اوس به مې په غشي وشتلی او وژلی وای العیاذ بالله دا یې د الله جل جلاله سره بی ادبی او بی پروايي و بیا نو دغه اربد په داسې حال کې چې اسلام یې رد کړی دی پر خپل اوښ سپور او رهیسو اوس د قوم مشر اربد ابن قیس دی، چا د ده د خبرو په جواب کې څه نه ورته وویل. دی په لار کې یوې لوړې ته وختی، په دغه وخت کې برېښنا، صاعقه، چې موږ ټکه ورته وایو، راولوېده. اربد ابن قیس او د ده اوښ یې د خلقو په حضور وسوځل. خلق ورته ګوري چې اربد او اوښ یې دواړه د دغه برېښنا یا صاعقې په واسطه وسوځل شوه. دا د هغه جرئت او دلاورۍ نتیجه وه چې ده د الله جل جلاله په مقابل کې درلوده. د اربد ابن قیس په باره کې د سورة الرعد دوولسم او دیارلسم نمبر آیاتونه نازل شوه. الله جل جلاله فرمايي، او دغه الله جل جلاله لطفا فتا واړوه